والله که مؤمن وي. چا ورته وويل، يا رسول الله صلی الله عليه وسلم څوک؟ ويې فرمايل، هغه چې ګاونډی يې له ضرره خوندي نه وي. د دې حديث روايت بخاري او مسلم کړی دی. د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه عاصم الیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د بلخ ولایت په شورتپه ولسوالۍ کې یو ټانګ او یو رینجر ویجاړ دیارلس تنه پولیس مړه او ټپیان شول د هرات ولایت په رباط سنګي کې یو ټانګ او یو رینجر ویجاړ شپږ عسکر قتل پنځه ژوبل شوي په هلمند ولایت کې پنځه ویشت سنګوریان چې مشرانو ته یې په غلاو کې ونډه نه ورکوله نیول شوي د کندهار ولایت په تخته پل ولسوالۍ کې د قومندان په شمول نه تنه پولیس مړه او ژوبل یوه شوبله او یو رینجر ویجاړ شول د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې نفوذي مجاهد شپږ مزدور پولیس قتل یو موټر او ګڼ مهمات یې تر مجاهدینو راورسول د پکتیکا ولایت په نکی ولسوالۍ کې ګډ دښمن د چاپې په مهال څلور کلیوال بندیان کړل د خبرونو تفصیل د بلخ ولایت په شورتپه ولسوالۍ کې یو ټانګ یو رینجر ویجاړ دیارلس تنه پولیس مړه او ټپیان شول له بلخ ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د یاد ولایت په شورتپه ولسوالۍ کې له مزدورو پولیسو او شریرو اربکیانو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې نښتې د یادې ولسوالۍ اړوند اسلام پنجا سیمه کې رامنځته شوې او د مازیګر تر پنځو بجو پورې دوام وکړ د خبر په اساس د جګړې په جریان کې یو ټانګ او یو عراده رنجر د هشتادودو په مټ په بشپړو توګه ویجاړ شول. دغه راز اووه تنه پولیس ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. په جګړه کې دوه تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل او د یاد ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې پوسته ویجاړه او یو تن اربکی ژوبل شو. د هرات ولایت په رباط سنګي کې یو ټانګ او یو رنجر ویجاړ، شپږ عسکر قتل او پنځه ژوبل شوي. د هرات ولایت له رباط سنګي ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون ورځ هم د همدې ولسوالۍ اړوند د ارباب رحمت په سیمه کې د دښمن له عملیاتي قوې سره سخته جګړه روانه وه تر دې مهاله د مزدور دښمن یو ټانګ او یو رینجر موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوي شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او پنځه نور ژوبل شوي دي د یاد ولایت د کشکي کوهنه ولسوالۍ اړوند د تنګي په سیمه کې تېره ورځ ماسپښین دوې بجې د مزدوري اردو په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې یو ټانک تخریب، دوه تنه عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول. همداراز یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د کالس په سیمه کې بیګا ماخستن نه بجې په مزدورو اربکیانو وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې یو تن اربکی ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید په هلمند ولایت کې 15 تنه سنګریان چې مشران ته په غلاو کې ونډه نه ورکوله ونیول شول د هلمند ولایت د ګوډاګي ادارې د مزدورو لوړپوړو چارواکو له لوري پرون مازیګر شاوخوا 15 تنه سنګوري اربکیان بندیان شول یاد سنګوریان په څلورو دوه لوکسل او دوه ډاټسن موټرو کې لشکرګاه ته راوغوښتل او بیا یې د غلا په تور بندیان کړل د مزدور ادارې چارواکو وروسته تر هغه دا کار ترسره کړ چې د دوی له لوري یاد اربکیان په ګریش کې د غلاو لپاره ګمارل شوي وو او غلا شوي توکي به په ګډه سره تقسیمول خو له یو څه مودې راهیسې یادو اربکیانو خپلو لوړپوړو چارواکو ته په غلا شوي توکي کې هیڅ ونډه نه ورکوله همداراز د یاد ولایت د نادالي ولسوالۍ اړوند د کوچانو په سیمه کې بیګا شپه درې بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو له لږ مقاومت وروسته پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت نه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او پاتې یې په تیښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه دوه کلاشینکوپونه یو ثقیل یو راکټ ګڼ شمیر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د لوی باغ په سیمه کې یو تن مزدور عسکر بېګا شپه د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز د یاد ولایت د ګریچک ولسوالۍ اړوند د بند برق او سربند سیمو ترمنځ د دښمن په پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پا پایله کې اووه تنه مزدور عسکر وویشتل شول چې پنځه تنه یې ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل او یوه شوبله یې وسوځول شوه په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی او د کندهار ولایت په تختی پل کې د قومندان په شمول نه تنه پولیس مړه او ژوبل یوه شوبله او رینجر یې ویجاړ شول د کندهار ولایت د تختپول ولسوالۍ اړوند د ملیت په سیمه کې د علیزو د کلي سره پرون سهار شپږ بجې مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې د پوستې ټاورونه د درنو وسلو په مټ ویجاړ شول. وروسته مجاهدین پوستې ته ورسېدل او په دښمن یې د لاسي بمونو په مټ بریدونه ترسره کړل چې له امله یې په پوسته کې ولاړه یوه شوبله او یو رینجر موټر ویجاړ د قومندان غټ ماما په شمول پنځه تنه مزدور پولیس ژوبل او څلور تنه یې ځای پر ځای ووژل شول همداراز په سیمه کې د دښمن له کومکي عسکرو سره هم جګړه شوې چې له امله یې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. په یاده پیښه کې مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د اشخاباد په سیمه کې درې تنه نفوذي مجاهدینو په پوسته کې میشت درې تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای ووژل. له پیښې وروسته مجاهدین د دښمن له یو موټرسایکل، یو راکټ، یو ثقیل، شپږ کالاشنکوپونو او ګڼ شمېر مرمیو سره تر مجاهدینو پورې راورسېدل د یادونې وړ ده چې بیګا شپه د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې د یوه نفوذي مجاهد په مټ پوسته فتحه شپږ تنه مزدور پولیس قتل او د یو موټر په شمول ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه شوي. همداراز د نیش ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ پرون سهار توغندیز بریدونه ترسره شول. د بریدونو له امله دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې نه دی ترلاسه شوی. همداراز پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د کندې په سیمه کې د دښمن په هغه اکمالاتي کاروان وسلوال برید ترسره شو چې د ولسوالۍ له مرکز نه د غنکي قرارګاه ته روان و د برید په پایله کې دوه اکمالاتي موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره مزدور دښمن ته مرګ ژوبله واوښته د فاریاب ولایت په چلګزي ولسوالۍ کې پوسته فتحه د قومندان په شمول څلور تنه قتل او دوه تنه ژوبل شول د فاریاب ولایت له چلګزي ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه یولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د کاریز په سیمه کې د مزدور اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو د شپې تر څلور بجو پورې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت د قومندان په شمول څلور تنه اربکیان قتل چې د دوه تنو جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي او دوه تنه یې ژوبل پاتې یې په تیښته تللي په پوسته کې له دښمن څخه یو راکټ دوه ثقیلان دوه کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي د یادې ولسوالۍ اړوند د کاریز او کنجک په سیمو کې بیګا شپه مزدور عسکر له خپلو شپږو پوستو او یوې قرارګاه څخه د مجاهدینو د بریدونو له ډاره وتښتېدل د دښمن په تیښته سره پراخه سیمه او د بادغیس او فاریاب عمومي سړک د اسلامي امارت مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغی د یادونې وړ ده چې بیګا شپه هم په کاریز سیمه کې د دښمن یوه پوسته فتحه او پکې میشت د قومندان په شمول څلور تنه قتل او دوه تنه ژوبل شوي او یو بل خبر وايي چې د یاد ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د یکه توت او اقدره په سیمه کې پرون ماسپښین د یرغلګرو الوتکو سختې بمبارۍ کړي خو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې نفوذي مجاهد شپږ تنه مزدور پولیس قتل، یو موټر او ګڼ مهمات یې تر مجاهدینو را رسولي. د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند د چکاب په سیمه کې د یو تن نفوذي مجاهد په مټ د مزدور پولیسو یوه پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول همداراز د دښمن یو کرولا موټر دوه سقیلان یو راکټ څلور کلاشینکوپونه یو بم افغان او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي د یاد ولایت له شیبکو ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ ماسپښین دوې بجې د غلچکي برید په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه درې تنه مزدور پولیس هغه مهال ځای پر ځای ووژل شول چې په سیمه کې یې له موټر چلوونکو څخه په زوره پیسې اخیستې همداراز یو بل خبر وایي چې د پرارود ولسوالۍ بازار ته څیرمه هرات ته پر غځېدلي سړک دوه تنه مزدور پولیس د مجاهدین د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل او دوه کلاشینکوپونه او یو بم افغن یې ولجه شو او یو بل خبر وایي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې یو مزدور عسکر ووژل شو په ګردیز کې دوه ټانګونه ویجاړ درې سکر قتل جګړه لا هم دوام لري له پکتیا ولایت نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې تیر شپه شاوخوا یوه بجه د یاد ولایت مرکز ګردیز اړوند د فقیرخاک سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د مجاهدینو له لوري د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول خبر وايي د برید په پایله کې درې تن عسکر ووژل شول په خبر کې همداراز ویل شوي چې اوس مهال د یاد مرکز اړوند شیخان سیمه کې دښمن د مجاهدینو تر بریدونو او کلکې محاصرې لاندې دی او د بریدونو په مهال یې دوه ټانګونه په ټولیزه توګه ویجاړ شول د میدان وردګ ولایت په جلګې ولسوالۍ کې رینجر ویجاړ دښمن ته مرګ ژوبله واوښته پرون سهار شاوخوا لس بجې د میدان وردګ ولایت جلګې ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته نږدې سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر د مجاهدینو له لوري د دشکې په مټ برید ترسره شو. د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې درې تنه اربکیان قتل، وسلې د مجاهدینو لاسته ورغلي. پرون ماپښین شاوخوا دوې بجې د ننګرهار ولایت سرخرود ولسوالۍ اړوند شیخ مصري سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدین له لوري ناڅاپي برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې درې تنه اربکیان ووژل شول او دوه میله کلاشینکوپونه یې د مجاهدین لاسته ورغلل د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې له وسلوال برید وروسته دوه تنه اربکیان ژوندي ونیول شول د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازیګر څلور بجې د شاجوی ولسوالۍ بازار ته څیرمه په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره شو له برید وروسته له هغو اربکیانو چې د پیښې ځای ته را روان وو دوه تنه یې ژوندي ونیول شول په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د غزنی ولایت په جغتو ولسوالۍ کې پوسته فتحه دوه پولیس ووژل شول تېره شپه شاوخوا یوه بجه د غزني ولایت جغتو ولسوالۍ اړوند د نظر کلا سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلوماتو په اساس نښتې نږدې یو ساعت دوام وکړ او په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه. دغه راز دوه تنه پولیس ووژل شول، یو شمېر یې ټپیان او پاتې نور یې په خورا بد حالت کې وتښتېدل. په پوسته کې له دښمن څخه یو میل پیکا ماشیندار یو میل کلاشینکوف، یو نارنجک او په زیاته اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. د یاد ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اړوند د لیلیزو سیمه کې د مزدورو عسکرو په ټانک د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه. د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز تېر ماښام شاوخوا شپږ بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د خربلاغ سیمه کې په مزدور عسکرو د مجاهدین له لوري برید ترسره شو. خبر وايي په دغه برید کې دوه تن عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې چاودنې درې عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند د شېرخېلو سیمه کې په پولیو عسکرو د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی. د پکتیکا په نکه کې ګډ دښمن د چاپې په مهال څلور کلیوال بندیان کړل. تېره شپه د پکتیکا ولایت نکې ولسوالۍ اړوند نوراکي کلي باندې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلامو عسکرو په ملتیا وحشیانه چاپه ووهله. د خبر په اساس ګډ دښمن د چاپې په مهال د کورونو دروازې په بمونو والوزولې، کورونه یې تلاشي کړل، خلک یې ووهل، شتمنۍ ورڅخه لوټ کړې او په پای کې یې څلور تنه کلیوال له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل او د نیمروز ولایت په دلارام کې یو عسکر د درسکوب په مټ قتل شو. د کونړ ولایت په منورې ولسوالۍ کې په دوو پوستو بریدونه ترسره شول. پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د کونړ ولایت منورې ولسوالۍ اړوند د انځرو ډب سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د مجاهدین له لوري برید ترسره شو د خبر په اساس د برید په پایله کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی دغه راز پرون ماپښین شاوخوا درې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدور عسکرو په یوه بله پوسته هم د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ